الرحمن الرحيم وينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر فإن أذن على غير وضوء جاز دا بل حکم دا د اذان او د اقامت ولا کنه د اذان اقامت مسلې دي وينبغي مناسبه د ان يؤذن چې مؤذن د اذان کو او اقامت ته کو على طهرن په پوکی سره په پوکی باندې په د سره د کنه اذان کو اقامت کو دا به د خبره د مناسبه ده فإن أذن على غير وزن كثير أذان يكرو بغير دو دو سنه بیا او داس اذان یو کړو جازا بیا کنه راو ده لانه ذکر ذکر چې د اذان ذکر ده المین نه ده کنه ذکر ده وليس بصلاه والمين نه ده فقال وظفي استحبابا او داس په دې مستحب ده واجب نه ده او داس په دې استحباب ده مستحب ده به د استحباب په ترک سره کنه هغه فعل نه خرابېږي اذا نه خرابېږي که چې اوداس ته نه وي کما فی القرات لکه په قرات ته قرآن پاک شي قرآن پاک تلاوات کې کنه داسې په یو دی باندې د زړه نه قرآن پاک ته راوي ښه خبره ده چې اوداس ته په اودسې ته راوځه که چې ذکر ده کنه او کچېرې به اوداسې به اوداسه ته راوله شي کنه هسې کو تلاوات خو کنه لمونځ نه ده ذکر ده بجائز ده بلا کراهت ده فقال وظفي استحباب ان اوداس پرشکن استحباب ده مستحب ده استحباب مراد ده کنه مستحب سره ده چې حمل صحیح شي اوداس پرش مستحب ده او په ترت مستحب باندې کنه چې مستحب پر دې کنه خلاف اولا لازمي کراهت نه لازمي خلاف اولا شو مکروه نه ده د غزان دا احکام دي اصول فقه شي کنه مشروعات دوا قسمه دي مشروعات او غیر مشروعات مشروعات کچېره دلیل کنه قطعي وو بیا فرض وته ویل شي او کدل دلیل زونی او بیا واجب وته ویل شي کنه بیا سم فعل او چې موجبات په شوی کنه سره تر د سنت دي او کچره کنه سلف خوښ کړی وی بیا غ مستحب بل شي فرض واجب سنت مستحب د مشروعات اقسام دي غیر مشروعات کنه حرام مکروه تحریمی مکروه تنزیهی دا د کنه غیر مشروعات اقسام دي حرام عدم جواز پر کچره دلیل قطعی او بدا حرام دي کزونی او بدا مکروه تحریمی دي کنه یا مکروه تنزیهی دي د هر یو حکم د پر به دلی په چار ده کنه په دې شه ډیر خلق خطوی کو کنه دغه څه په شیور لګی دا فرض ده دا واجب ده دا سنت ده دا مستحب ده کنه دا په قیاس نه ملي بیږي کنه د هر دې پر جوړ چې مستحب بلا دلی به پښوی چې ویره مستحب ده چې مکروه بلا دې پر دلی پښوی چې ویره مکروه ده کنه دا وداس په دې شه مستحب ده و د مستحب په ترک باندې کنه کراهت نه ثابت دی خلاف اولا ثابت دی خلاف اولا د اذان ويكره ان يقيم على غير وضوء او دا مکروه ده چې اقامات وکونه بهر د ودسنه به وداسه اقامات کې کنه جامع دروي او اقامات کې امام ته او ته په خپل اوداس نشته به دا مکروه ده مکروه تنزیهی ده مکروه تحریمی نه ده مکروه تنزیهی ده لما فيه من الفصل بين اقامه وصلاته هذه وجنا چې په دې شکه نه فاصلات چې په دې اقامت او د منځ شه تبال میس هکې کنه دغه مکبر وته ویل شي تبال میس هکې کنه به ته اقامت وکړو ته کنه په خپل او داس نشته به بیا او د ست درې مه او داس پر کې کنه ودرې به جامه ویروړه وی اته د او د سو و دې کنه ا د اقامت المذب میشه به کنه بیا فاصلات روشي اقامت ته وکړو ور میس کنه په خپل حل پسې کې په دې شکل ټیم دی وخصو او د سته لړلې ويروى انه لا تکرو الاقامه ايضا او دا روایت نقل کیږي چې شان ده چې اقامت نه مکروه لکه څنګه چې اذان نه ده مکروه کنه خلف ولا به هم مکروه ده د اقامت چې به وداسه یو کې انه لا تکرو الاقامه ايضا اقامت هم نه مکروه لکه څنګه چې اذان نه ده مکروه لانه احد الاذانين ځکه چې دا غو اذان ده د اذانینه جازا او دا رنګه کمت صد واره وت رول بیا ودا سم مکرو دا اور دا مکرو په اذان شي کنه مفتابهي کو دا دا چې اذان نه دا مکرو بیا ودا سه او په اقامت سي مفتابهي کو دا چې مکرو دا بیا ودا سه کنه دا نه را وتی نه کنه ام مخدوش دي لانه يسير داع الى ما لا يجيب بنفسه دا د کراهت وجه ده چې څوک چې اذان بیا ودا سه مکرو دا اګه وجه ده لانه يسير داع دا مازن ګرځېږي که نه اربالین کا خلق ملتا الا ما ایګه شي تعالی یجیب بنفسه چې په خپل ځای جواب نه ورکوي خلق ته چې حي على الصلاح حي الفلاح کنه خلق ملتا ربېلې دا ځان مطلب دغه ده خلق ته د کنه المزو دعوت ورکوي او ته په خپل یا تیور نه المزو دې پر کنه چې داس نه نشته هو ته په خپل یا نه کنه تیور ته خلق ربېلې الا ما ایګه شي پترا باندې لا یجیب نفسه چې په خپل ځای کنه جواب نه ورکوي روایت واحد دا به فل مطلق ته د فعل مقدر دی پر یو روایت واحد نه دا روایت کې کنه یو روایت نه اذان فی حالتنا دوا دی یو دی کنه مخدس اذان دا یو د جنوب اذان دا ای مخدس اذان نه د مکروه د جنوب اذان مکروه ده کنه هغه به د سیدو او به د سیدو کنه دا فرت مختای شو چې د کنه مجنوب اذان ویل مکروه ده وجه خو په پرتا دو چې اذان سلمی سونه ده ذکر ده کنه او جنوب ذکر کړل شي فائدہ په جنابات وی که سبحان الله الحمدلله کنه خپل دا کنه ذکر کو د قران پاک تلاوت نشي کړل نه را ذکر وکړل شي جنوب ووجه الفرق على احد الرواتين واجه د فرق په یو روایت باندې دوه روایتونه د مخدس په ځل شي روایتونه دواوی یو روایت دا و د شرح ولا چې مکروه ده بیا هو فرق نه محتاج جنوب لا مکرو ده د مخدس لا مکرو ده هغه فرق نه وړي دواړه په یواله شته وال شول کنه او یو د متن ولا مسره وکنه فان اذن لغیر وضو جاز او داس اذان کو به دوس نه اره وده بلا کرا حتا کنه هغه فرق محتاج ده چې د مخدس اذان بلا کرا حتا رو ده او د جنوب اذان ا مکرو ده کنه حالانکه دواړه به ودسې دي کنه دغه فرق ویل رول هغه فرق به نه وي ووجه الفرق على احدى الروايتين وجه د فرق په یو روایت باندې دوه روایتونه چې په مخدش دوه روایتونه راغلي دي هغه یو روایت فرق ته نه محتاج و د بل روایت فرق ته محتاج فرق دغه ده هو ان لذلك شبهن بصلاته د اذان زی وجهین ده په دې شي د کوم دوه وجه دي او دوه شبه دي په شه او دا کیدا چې کیم شای کنه دوه شبه لري به د دوه شبه له حس په چار ده ا ذ ا م ا ذ ا ك ش ب ه د ا ل م ز س ر ا ا ل م ز ا و ي س ي خ ت ا ف د ي خ ب ر ش ي ك ا ل م ز ا ك ن ا ف ت ك ب ي ر س ر ا ش ر ي ك ي الله أ ك ب ر ا ذ ا ن ا ف ت ك ب ي ر س ر ا ش ر ي ك ي الله أ ك ب ر ا ل م ز ا ك ن ا أ غ ا مرتب ف ي ل ا و د ا ك ن أ ذ ا ن ا مرتب كلمات ي ك ن ا د ا ن ا ت س ر ن ج د ف ا ش ي ك ن س ز ك ر د ك و ن ا الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر ت ك ب ي ر ا ت ي و ب ي ا ك ن شهادتين دي دوړه په تکبیر سره شریکېږي دوړه مرتب افعال وقوال دي کنه او دوړه په وخت پرې کنه مختص دي دوړه کې بلې په طرف باندې کېږي بدل مزور شبه هو دا غوړي کنه چې میز لکنه د په جنابت سره وکړي نه په حدث سره وکړي اذان ده کنه نه ده په جنابت سره وي نه ده په حدث سره وي کنه اذان دې پر ده طهارت سره تر شر شي کنه د حدث اظهار نه اخو دا تقاضا کو فیشت طهارت وانه کنه او که من کل وجود اکنه المزول حاصل وي بیا په حدث شي با کنه اذان نه وایرو کنه یا حدث په حالات شي خو هغه کنه د حالاتو ته تقسیم شول چې په حدث سره و ده بلا کراهت په جنابه شند راو کنه دا یو د کلمه ذکر د شی بلا حشوه ده بل د حقیقت له حشوه ده و ته شاش تو حرات ته اغل حدثینا دا د الموجود شبه الحاضر شتو دون اخفهما نشو ته شات وارت د الک به د سیدا چې حدث ته د حقیقت له حاضر ستره عمل به شی بهای د وجه عمل نه په دواره شی به سراج وا شی به دو کنه المزولا او بل کنه حقیقت هغه شی به نه دو تقریبا په باندې شی به له حال کنه اطلاق کړه دا دا رسول کنه چې المزره چې شی به کنه متبروی هو دا حکم په ولګوي چې به وداسه نه صحیح کیږي لکه می چې به وداسه نه صحیح کیږي اذان دا به ودا سره شي کې په جنبه شي صحیح وي دا د حقیقت له شو وي دا چې نو کل زکه چې کنه اذان چې به ودا سره نو کو صحیح چې ته په ودا به ودا سي به ودا سره نه صحیح به داس مې نشي ویلا چې په جنبه شي دا صحیح شو او په طریقه ولا باندې صحیح کې ځکه چې هغه غلط ده کنه سخته به ودا سي دو کنه چې په لکه به ودا سي باندې نه صحیح کې کنه په غلط به په ترنګ به صحیح کې کنه اې دې وجنه هغه په جنبه شي کنه ال منزل چې کیما شیبه متبروي اځي کوم ور وخت جنابات کنه جنابات مې په کوله وته شاد کړو ای باندې به د سیده خو نه اله خو چې وته شاد کی کنه بیا دا غلې نه خو پتر کولا به وته شاد کوي هغه سخت ده وفي الجامع الصغير اذا اذن على غير وضوء اقام لا يريده والجنوب احب الي ان يهيده وان لم يريد اجزاؤه ا ل م ل ك د ا معمول دا چې کله د جمع سیر او د قدرې بل شکل سفر کې بیا کې جمع سیر برات روي سره وی لګوي دو ته خدا خو کې چې وکړو ايو ادنا او جنوبنا دا مکروه چې اذان وکړو د جنوبي او دا پته نه کړو کنه چې ارګزوي به کارګزوي به نه وکړو ايو کې مال غیر وزو اقامت به ودسنه کړ به ودسه مکروه ده او کچره چاو کو به ارګزوي کنه به ارګزوي د عاده ولکن حکم نه ذکر شو په جمع سیر بل شي دغه ذکر شو ده کنه بیا کافي کېږي اما الاول هر چا والا د وکړ چې به وداسه یې کړوي په حدث یې کړوي اذان وکړي ماته ابه نرګزوي فلحفه الحدث د واجب د کلی به وداسه نه دا به وداسه الکه هوندې دو کنه و د مدینه دینه اذان کما ته مدینه دینه ذکرینه دی کنه نه دا لکه به ودسې ده کنه شوی کنه دا د مقدبار وی او دا د بیا نفسې ګرځول و اما ثاني حالت دویام ده کنه چې په جنابت سي اذان کړی وي یا اقامت کړی وي هذه کو چې حب الیه وي دا کنه مو ته خبره شار لګي امام حسن چې اویه غزوي ففي العادت بسبب جنابت جنابت روایتان پر غزول شي په سبب د جنابت سره د روایتي ردوا دي امام محمد صاحبنا یو روایت ده چې مستحب د چرو دی غزوي ضروري نه کله مستحب دی چې د جنوب الاذان یا اقامت سره وګرځوي لأن تكرار الأذان مشروع ځکه چې دوروله د اذان دار وشوه د فل جمله په یو واحد دوه اذن ویش ارویدلې د کجیمه پر باندې په یو واحد دوه اذن نه کیږي کنه کجیمه پر باندې دونه اقامت تکرار د اذان چې تا کنه مشروع نه چاته اقامت دوه ور کیږي نه اقامت چې تا کنه دغه مقرر مشروع ده چې تا کنه نر وشوه نه اچ په جنبات سره کوي کنه دغه جنبات لکنه دا دې کړه اذان نه مړ چې اذان کافي کېږي هغه جواب ته خبره دوه کنه یعنی اسولاتا مراد الميز ده کچ الميز کنه کافي کېږي هغه الميز چې په جنابت شي کنه اذان یې وته کړه وی کنه یا په جنابت شي اقامت وته کړه وی کنه د الميز صحیح ده په مزه باندې ساسار نه پرې وځي لانها جائز بدون اذان ولا اقامته ځکه چې الميز بهر د اذان نه جایز ده بهر د اقامت نه جایز ده کنه پوته خدا چې په جنابت سره اذان وته وشي په جنابت سره اقامت ته وشي هغه به خود صحیح وي قال وكذلك المرأة تؤذن دغه یې جمسیر په رات په رات ته کنه والجنوب احب الي يعيده جنوب سره کنه ډیر شام ته لګیږي کا چې هغه اذان د اقامت تر وګرځول شي کنه هغه د ګرځول شي وكذلك المرأة تؤذن درنګ شدا چې اذان وکړه اگر ګرځولا مکنه شدی چې هغه ځان د بیا رو ګرځول شي معنا و یستحب ان یعاده شا خبره ده چې د کنه شدی اذان د بیا رو ګرځول شي لیا که حاله وجد سنت چې واقع شي په په سنت طریقه باندې ځکه چې مازین دې پر دا درې دوه چاوي کنه رجل به سړای به کنه په سنت طریقه باندې ادا شي کنه ادا بیا روګه ځول شي ایسو په امریکا شه ا بالکل خبرې نه مې کړې چې تر ویدلې وي ښه ده امامات کو دو د میشتو سه هندوستانه یې ښه ده دو یو ملو لیر دو ښه مشهور ملو ده تصنیفات یې کړي ایګه مسیح دو که نه جمیل میس کو خلق ترسی بزرگ نه دا مسله چې کړو که چې شدال میس کړل شي امامات کړل شي ا ش د ا ز ا ن مکرو ده کنه ځکه چې د ش د ا اوس کنه هغه په چار د چا د مستور وي هغه په چغه اوس باندې کېږي کنه څنګه به د په چغه اوس باندې کنه ا ز ا ن کو دا خلاف سنت ته وکوشي به بیرګه ځول شي کنه ا ز ا ن غیر معتبر ده ولا يؤذن لصلاه قبل دخول وقتها ويعاد في الوقت و ا ز ا ن بلکې چې موضوع ته په خاله دخول د وخت نه چې یا 14 نیوي یا مشپشینی وي ا ز ا ن ته وشي کنه دا ا ز ا ن نه معتبر ويعاد في الوقت بیا ورګه ځول شي وجوبن په واخ شکنه کچره کنه وا داخل شو به اذان بیا ګرځول شي مخته اذان باندې به اکتفا نه کیږي لأن اذان الاعلام اذان خو د خبرتيان دی پر ده دا خو د کنه په وخت باندې اطلاع ورکوي که چې وخت داخل شو ده کنه خلق پات ولګي کنه المزه پر به خلق ویرای کو وقبل وقت تجهیر او په ټیم نه مخ اذان کړ دا په جار شکل د خلق چول دی کنه هلته سترګه کسې وي چې دا یخ مش پشین نه ده او چې اذان ته کسې کنه بیا چې هغه اذان وکړو د مال چې مش پشین ده کنه خلک په اګ بکو کنه په جړ شي کنه خلک چول دي وقال ابو يوسف فرمى چې وهو قول شافعي رحمه الله تعالى امام ابو يوسف فرمى ودي امام شافعي قول ده چې يجوز للفجر في نصف الاخير من الليل راو د اذان ای چول دي پره په نیمه شپه اخر نه شي د شپې پر اسفخیر د شپې شه يو د سبول مزه پر اذان را ودا کنه کا چو د نیویا خو په دین سپ اخیر شه ها لتوارث الحرمین دا امام ابو یوسف صاحب د شافعی صاحب دلیل ده لتوارث الحرمین د وجه تورث الحرمین حرم مکه او حرم مدینه شکل اې دی ولا خلق دا سبول او اذان کنه په نسبت اخیر شي کنه دا په تورث سره نکړ شو ده یوه ته په دې بلې ته په نه بلې ته په دې بلې ته په نه داسې کنه هر نیوله ده په نیمه شپه شکن اذان کو والحجت الکل قول اسلام حجت په ټوله باندې که امام ابو یوسف صاحب ده که امام شفیع صاحب ده په ونه باندې دا کو نبی اسلام دلی بلال بلال صاحب ته بلال صاحب چې ته یو خاطر شو ده کنه او د چود نه مخته اذان کوي چې لا تؤذن اذان مکه حتى يستبين لك الفجر هكذا حتی چې تو ته جواب شي کله چې و د دانه منا و مد یدیه عرضن لوسینه په پلنې وتې ویل کنه چې شو د وځه خشي کنه او چې د وی نه د وته ته آسان کا کنه لکه یتاب ګلا ور کړی اپ په دې باندې کنه په دې لاس اذن باندې کنه ا مرګه ساته کنه دا غا دوغه د پرشه پوته و چې د اذان له وخت کړه دا په نبی سمو ته ګلا ور کړی وکنه مر شو کنه ودا ټکا د نه وتله لا تؤذن حتى يسبيل لك الفجر هكذا محمد د یدی عرضن پوته شو دی کنه ال حرمین ولا اذان کنه هغه ده الموزه ده پر نه ده اله ده پر نو هغه ده ده پر به کنه کنه سبه کرام په واشه کنه هغه ده تقسیم به کار کړه او سبه کرام به کنه احیاء الیل کړه شپه به کنه عبادت تر ولا د احیاء الیل ترغیب رغلا د مسموع ته چې مسمون به ټوله شپه خبیر نه کو چې ټوله شپه پرې کنه الا بلا سبول مطلب چې مسمون به شپې سنه چې ګيري و سنه سبه کنه هم خیر شپې عبادت کو کنه تلاوت په کول منځینه به کو ذکر به کو دا د هر چا مسمون دې پر فشارو بیا سبه کلام به داسې کوي کنه چې سره تقسیم شي وي کنه زنه به کنه اول مستند نه سم مستند هبینه به کنه او زنه به په نپلې په عبادت باندې لګیا شول و چې شپه نیمه شول کنه به به کنه احمی وش په باندې اذان وته وشو دا اذان به دې پر ټلې وا چې کیم به کنه اپنا پرې وخت یې په وخت یې ته پته ولګی چې شپانی مشره دا بلول آرام دې پوره کنه دا به سمستنه وادر حد پر چک شو کنه به نه پریته یې دې پر به چک شو نه دا در مزه ورنو کنه دا به کنه خالي دې کې وخت پته به کوله کنه چې شپانی مشره کنه اسې چې سمولیا دا سمري وسک چې نیو چک شو ابه بر چک شو یا پر شمید پر وکنه پر شمید پر رشي بکنه ولې خو سپیکر نه وي دا بل طریقه نه وکنه دا ځان به ته کړو په ځان باندې به خلک چک شو چې دا پښیمي وخت کنه چې چا به رژیم رژیم نیولې المزه پر هغه نه ده والمسافر يؤذنه ويقيمه مسافر به اذان کو اقامت تا کو المزه ده کنه مسافر کا شری مسافر بیا چا د کام سبېشتې ملي په مذهب باندې روان وي کنه او کالو غتر مسافر بیا چې د کله بهار وي کنه ا دې کا مدینه مونږ ته راغلي دي د بل وطن دي تقریبا شل شپې تیرې کړې چې څه کنه احکام احکام یې زکول آیا ذاکر رخصتېدل د نبی صلی الله علیه وسلم کړه چې ځا سفر تما فاذنا و اقیما چې کړه ته سفر کې سا فاذنا بیا ځانا کې سا او اقامتا کې سا چې مدینه کې سا فاذنا ازانا کې سا تسنیه شهادت او اقیما کما ته ځانا چې دواړه ځان کې سا کنه دا به ته چې خو دوا په دوایي به کنه چاته ځنه کې و چاته کې متنه کې خدای کا شانه پر مچ درېشته کنه الله وکه مات کې ستدارنګ چې یو کس ویا کنه دې پر چې هغه ټول میزو یو کس یې ادا نه کې شي دوه کنه چې سنا سره ادا کامل ته ورسی خاطر کنه کا جامې سره کلا به بکرې ته بازان به شو اقامت به ته شو کنه ته هم اذان او کې اقامت او کا بلکې حدیث مبارک شي کنه چې کوم صاحب په سهارا شي په ځنګل شي کنه جماعت نه رسېږي او هغه که کنه اذان وکړو او کنه بیا په موضوع باندې ودرېږي په دې پسې چې د مر سپینا ودرېږي شي کنه د جنات او د فرشته سپینا پسې ودرېږي که چېږي هڅه پې کنه سرینه نه مالي بيږي کنه د مر مخلوقات پسې روشا پسې ودرېږي نه اذان یې کمات پکې کنه په چېږي اول باندې کاږي کنه فإن تركهما جميعا يكرهون كدواري بريشل بخو مكروشا يوكلا نه د اذان وکړو د اقامت وکړو که نه ولو اکتفا بل اقامت او که په اقامت اکتفا وکړه جهاز به داره ودو خلی اقامت نه وکړو که نه اذان نه وکړو لأن اذان الاحزار الغیبین ځکه چې اذان د حضرولې د غیبین د پورا ده خلی د غیبین احزار د پران ده که نه د تشبه د پران ده چې ادا کامله ته ورسی شي که نه او د احزار د غیبین د پران ده د هرنګې دا د غزا د خیبین دی پر ده خدای که ورف کو تو حاضرونه دو ته ملګری کنه حاضر دي بیا اذان کله کنه یک د پر هما کا کچ غیب خلق چانو شي کنه په بس ودرېږي او پته شي کمات ولې کمات ولې اعلان الافتتاحم دا خود اعلان د ساته پر ده اکمات دې پر کېږي چې کوم دوته موجود خلک ته چې پاته ولګي چې مشري کېږي کنه د اعلان د ساته پر ده وهم الیه محتاجون او د حاضرین احساس کنه ټول محتاج دي نیکمت په بکی فان صلى في بيته في المصر يصلي باذان واقامتن کلمی کو کنه پکې خپل شي په شار شه هغه ادمی به کو په اذان سره په کما سره کامل فردن ویو که جماعتن ویو په جامل مسکی یا که زور تکې پکې شي کنه به به اذان کې وي تاکمات پکې کنه دوړه سنت پیدا کوي فان صلى في بيته في المصر ازاد یو کما دې پر دې کا چې هيئت جماعت باندې کنه اګه بنا دارو شي اته ورسیک شي و ان ترکهما جازا او کدوړې پرېشل ازاد نه وته وکړو یې کما ته نه وته وکړو کنه فقیر شي بدغه جایز ده بلا کراهت یې مکروه نه ده بدا رخصت ته لیکول ابن مسعود ته هو عبد الله بن مسعود صاحب کنه اې دې کنه د الکما او ابراهيم کنه ا د ه کړه دا کنه بیا لمین وته کو وته چې اذان نو وته کی دوته چې اذان الحي يكفينا اذان الحي يكفينا د کله محله ولا اذان مې د پر چې اکا فی دا کنه دوته په محله ش اذان شو دا اکلی جماعت شو کنه ا مې ست پر کافی دا خدا رخصت ته ګونه کفایت دا رخصت ته کنه سایه پر ول شي چې اذان شو دا محله او کچره کنه و دې کو عظمت دغه د چوي کنه اگر کاذي کاذر شو دا وی کا درنګ کنه په شار شکو نه د شار نه بهار یې په پوره پټی شو کنه خپل جماعت ته جامع ملتا نه رسېږي کنه اله پته کېږي په بدیا باندې میس کې کنه خو د کلی اذنیه دادی کار ودل شي په دې کې مم زکه شي په دې بوخ چې ته مشاکات کې کنه دو دا د کلی ادمیر ودر شي کنه به بیا رخصت شکه نه یو کیا کنه او کله شي ودر خبي به کې به کنه چې پرې به مکروه دی پره